الذين يؤمنون بالغيب هدل للمتقين قران کریم هدایت ته د نیکانو لپاره نیکان کم خلق دی الذين يؤمنون بالغيب آ کسان دي چې هغه ایمان بالغیب راوړي څه چرته وانه لږه سر کم باندې مې شکر او بس الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب مؤمنانا کسان دي متقیانا خلق ته چې هغه به ایمان بالغیب راوړي علامه موصوف الذين يؤمنون بالغيب کې بچن مباحث کوي اول بحث په اعتبار د رب د دې ما قبل سره هغه حواله سره کوي او دویم بحث به د حواله سره کوي چې غیب څه ته وایي نو دا غي بحث رستو را روان دي نو د اول نه الذين يؤمنون بالغیب په اعتبار د رب د دې د ماقبر سره د ماقبر سره سره دي نو دوه راي دي دي کې یادا چې دا جمله د ماقبل نه منفصله ده او یا دا جمله د ماقبل سره متصله ده کدا جمله د ماقبل نتیشه شي دا منفصله شي دا څه شي منفصل شي د ما قبل نه نو بیا به دا منصوب بنا بر مدح شي منصوب بنا بر سب شي آیا به مرفوع شي آیا به څه شي یا به دا مرفوع شي نو چې منصوب بر مدح شي اعنی او تراکت نه نه ان الله موږ په چا باندې کو ځکه چې هدل للمتقین هغه جمله دې ته مفتقر نه ده او دا ما بعد جمله ما قبل ته مفتقر نه ده په دې بیا موږ وقف تام کو وقف حسن تام وقف حسن نو وقف په دوه قسمه یو وقف حسن په دوه قسمه یو خو وقف قبیح کنه چې ما قبل جمله ما بعد تصل لري افتقار اخو وقف سی قبیح یو وقف حسن هغه دا چې ما قبل جمله سی دا نو بیا دا ما بعد جمله بم تام وی یا بنی کنا ما بعد تام نه وقف حسن کما بعدم تام وا نو وقف حسن تام نو من به اوس وقف حسن تام کو په هدل للمتقین باندې او دا الذين يؤمنون بالغیب چې رسو را روان دي نو دا مبتدا اولایک علی هدن خبر نو دا ځان له جمله او دا ما قبل دا مسله ختمه دویمه دار چې دا منفصل نه ده بلکې دا موصوله ده دا موصول ده چا سره د متقین سره دا متقین سره څه شی ده نو دا الذين يؤمنون بالغيب او دا ما قبل سره څه شی ده موصوله ده متصله ده سره نو چې متصله ده نو ولې متصله ده ځکه متصله ده چې دا صفت ته ما قبل ده پاره دا سره خو صفت په درې قسمه یو صفت کاشفه موضحی او یوی صفت مقیده او یوی صفت مادحه نو دا کم صفت دی صفت کاشفه مزحه دی ته وای کاشفه یا مزحه چې دا مابعد د موصوف او صفت یو شی موصوف او صفت خو موصوف کې اجمالی او د صفت کې څه شی تفصیل لکه جسم ستوي الطويل العريض الذي الطويل العريض العميق دته هو الطويل العريض العميق نو دا اوس معنا کاشف شور جسم په دې معنا باندې جسم دلالت کوي اجمالا په دې معنا باندې جسم دلالت کوي تفصيلا دې ته وي وصف کاشفه نو مصداق یو شی حالت اجمالی دلته صحیح تفصیل اذن وصف مقیده هغه دې ته وي وصف مقیده چې په موصوف کې یو شی ته اشاره نه وي او په هغه صفت کې هغه ته څه شي نو مقیده مخصصه دی ته وای ایو مادحی خو مادحه کې دا کار دی چې الته کې د دې صفت علم به مخاطب ته مخ کی زید العالم مخ کې بعد ته د دې پته یي اتبا بیا ذکر کای نو دې ته وای وصف مادحه نو دا چې موصول شي د متقین سره یا وصف کاشفره او یا وصف مخصصه ده او یا وصفي مادحه ده ٹھیک شو الذين يؤمنون بالغيب غیب اما موصول دا یا موصول بالمتقین د متقین سره دا موصول دی علا په دې معنی چې دا صفت دا صفت ته او مجرور دی للمتقین مجرور او مقیده له دا دغه د پر سره مقید دی یعنی دا صفت مخصصه ده خدا علبه مخصصه مقیده شي که تفسیر شر تقوا به ترک ما لا ينبغي به ترک ما لا تقوا څه ته چې سړی ترکو کی د ما لا ينبغي ترکو کی پریدي هغه شی چې هغه مناسب نه ترکو کی دا هغه شی چې هغه مناسب نه صراحتا یعنی ما لا ينبغي صراحتا نه چې دا غي سره سو کی ترکو کی ټیک شو نو د متقی دا معنا ده اوس هغه مخ کې خو ترک ته خبره شامله شو کنه متقی به دي ته و چې مالا ينبغي کم شي چې صراحتا لا ينبغي لك زنا قتل غصب وغيرها هغه سړی څه کی پری دي ولې دغه ته خو پکې اشاره ونه شو کنه هغه امور موجوده او ته هغه امور وجودیه او ته چې کم کول پکای چې کم کوله دا غي ذکر خو نه شو کنه نو دا یې ذکر په دې سره شو الذين يؤمنون بالغيب چې دا سړی به تر تماله هم بغي کوي خود دې سره به ایمان بالغیب هم راوړي ها اقامت د صلات او دا او دا او دا او دا دا ټول به کړی ور سره نو دا کم صفت شو دا مقیده ا مخصصه صفت شو خو ما یو کټ پکې زیات کې کستا ستی کری مې چې متقی دي ته و چې ترک کې کړي دا غشي کې لا ينبغي صراحتا لا ينبغي صراحتا لك ولا تقتل ځای کې لا ينبغي څه شری چې سړی را نه وړي نو د دې ترکو کې ترک څه مطلب چې راي نو مامورات تم خبره شامله ده کنه لکه سوالات ته نو سوالات تقوا دي ته چې سړی ترکو کې د مالا ينبغي مالا نو انت لا ينبغي څه شری چې ترک د موضوع کې کنه دا لا ينبغي دی کنه نو چې داغه ترک سړیو کې نو معنی څه شو چې موزو کی کنه چې موز د سي زکات و غیره دا ټول په تر کوم علا ينبغي کې څه شو شامل جواب اغه لا ينبغي صراحتا دي کې زمنن زمنن خبره ده من وایو چې تقوا دي ته چې سړی ترکو کې دا غ چیزونو چې هغه پکار نه یعنی لا ينبغي صراحتا دي کنه هغه منهیات دي مامورات نه دي بلکې سری نو بهر المتقین کی چاته اشاره شو منهیات او الذين يؤمنون بالغیب کی چاته اشاره شو نو دا تصویر علی التسکیل دی دا تصویر علی التسکیل او موضحه یا دا کوم صفت ته صفت کاشفه مبینه د مفهوم د ما قبل ان فسر ک تفسیر شی بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات ک تفسیر شی ما يعم فعل الحسنات وترك السيئات څه مطلب یعنی وړاندې متقی دی نو متقی او دسی تفسیرو کا د متقی سو کا یو داسی تفسیرو کا چې هغه تفسیر چاته شامل شي یعنی تقوا دې ته وای چې فاعل کون کې د حسنات وي او تارک د سیئات وي د تقوا یو د سی تعریف وکا نو چې د سی تعریف ته وکړو بیا الذين يؤمنون بالغیب فلان فلان فلان فلان دا ټول به بیا صفت موضح شي دا به بیا صفت کوم صفت شي یا موضحه ده که تفسیر شی به ما عم باغشی سره چې عام فعل حسنات او ترک تسیات ده لاحتماله علی ما هو غرض مفسر ده فرض سوال لا ما تا ګور اهل غرض مفسر ده فرض سوال لا ته وای دا صفت موضحه ده صفت موضحه کې خود ما قبل د ما بعد ما بین کې څه شي کنه مصداق حواله سره اتحادی البته کم فرقی اجمال او تفصیل اجمال او تفصیل اجمال نو ته چې متقین وای چې متقی دي ته چې فاعل ټول حسنات کوي او د سیئات نه ځان څخه بچ کوي نو په الذين يؤمنون کې تثبیت صفته موضحه وای نو صفته موضحه ته څنګه وای دي کې خو صرف ایمان دی صلات ته زکات ته او وغیرہ وغیرہ دا ذکر دي ټول حسنات خو پکې نه دي ذکر کړه ټول حسنات خو پکې نو دی ټول د څه تفسیر به منغو کو چې دا به ټول حسنات ته څه شي شامل ها لاستعماله د وجه استعمال د دین علامه هو اصل الاعمال چې اصل د اعمالو د اساس ته حسنات نه چې هغه ایمان دی د اعتقادیاتو کې د ټولو نو چې اعمال څو چیزونه خو اعتقادیات او اعمال کنه اعمالو کې په دوه قسم دي یو د سره چې یو شی ترک پکاري دی یو شی کول پکاري نو ایمان ذکر کړه هغه د ایمانیات او څه شی دی رئیس الذين يؤمنون د ټولو معتقداتو ته څه شی شو شامل ټیک شو المستطبعات دسی امهات دا دسی امهات ذکر شوی ری چې دا مستطبع دی مستلزم دی لسائر الطاعات د ټولو چا د پاره او د تجنب عن المعاصی د پاره د تجنب عن لا یعنی دی کې ټولو دغه ته اشاره وشوه اعمال ته او د دې سره سره د کې تجنب عن المعاصی تم څه شوه اشاره شوه هغه دا چې سړی مسکی خو ان الصلاه تنها عن الفحشاء ولا منکر نو ما موصوف او د صفت په منځ کې څه شی راغی اتحاد مصداقی ټیک شو نو هغه سوال ختم شو هغه سوال څه شو تجنب عن المعاصی غالبا تنګوري لا قولی تعالی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلات عماد الدین دی زکات هغه قنطره اسلام یعنی اسلام پوله او مادحتن یا دا کوم صفت ته صفت مادحه بما تضم اج متضمن دې دلر تخصیص ته ایمان بالغیب تخصیص ته ایمان بل غیب او اقامت الصلاه او ایتاء زکات به ذکر د وجه دا د اظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى ځکه ما جاءني زيد للعالم راغه ما ته زيد دا زيد چې دا زيد عالم دی نو زید خو عالم هم دی تاجر هم دی دام دی دام دی دام دی خو په دې ټولو صفاتونو کې دا د ټولو نسی شعر غوړه تاسو ته ما ویلو چې په صفت مادحه کې مخاطب ته د دې صفت د وړاندې نم څه شی علمي یې کنه نو دا د پته چې زید عالم دی هغه زید نو العالم او غټ عالم دی نو دا صفت مادحه ده نو دلته کې په ټولو اعمالو کې ایمان بالغیب اقامت الصلات وغیرہ وغیرہ ذکر شو نو دا صفت مادحه شو نو ما قبل لپاره کوم صفت شو ها دا اظهار د فضیلت د وعلى سائر ما فطول هغه چې داخلي ګلام دي د اسم د تقوا نه او علا یا دا مدح منصوبه ده دا عطف دې په دې قول باندې چې دا صفت ده یا دا صفت نه دا څه شی ده مدح منصوبه ده یا مرفوع ده دا څه شی ده نو دام صورتونه د چا دي د وصل بتقدیر اعنی کې لف لف نشر مرتب ده منصوب ده بنا بر مدح یعنی اعنی او تکات کا یا او هم الذین یا هم وتسشه کا کات کا نو دا با بیا سشه شي دا به مرفوع شي هم وتکات شو و یا دا موصول دا غره مفصول له مخکې ما وې کنه چې موصول له او یا دا سشه له دا مفصول له ام مرفوع بل ابتدا له مرفوع بلا بل ځای کې راغی کله کتاب ته ګورای کنه کله کله یا مفصول عنه ده او مرفوع بلا وخبره اولئک علی فیکون الوقف علی المتقین تاما بیا به وقف په متقین باندې شي نو حاصل له کلام دار چې د الذين يؤمنون بالغیب یا کوم صفت ته دا صفت مقیده ده مخصصه د اله چې هغه مخکې تر کو مالا هم بغي سره یې څو کې دوی مدار چې دا صفت موضحره او کاشفه ده کته وای کې خو اتحاد دي هغه مخکې خو تر کو مالا هم بغي دی او درستو مامورات دي مونږ وایو نه ها نو مونږ وایو دا هغه صورت کې چې متقین یو د سي تعریفو کې چې فاعل د ټولو حسنات او تارک د ټولو سیئات نو سواندار چې دارستو کې خطول حسنات سیئات ذکر ټول حسنات ذکر نشته او ترک سیئات نشته نو جوابدار چې نشته کنه چې کم اهم هم چیزونه دي هغه ذکر کړل کنا تجنب عن المعاصی په کې د ته اشاره ده پدې کې چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء نو بس اتحاد راغې یا دا صفت سی شعر مادحه ختم شو یا په صورت د وصل کې دا منصوب بنا بر مدحه او یا مرفوع بنا بر ابتدائیت او یا دا الذین دا سی شعر دا مفصول له جدا ده چې جدا کې نو بیا به سی شي کې بیا به یا مفصول له مرفوع بنا بر ابتدائیت بنابر څه یعنی دا مبتدا کا اولایک علی هدن سی شی کا خبر کا نه خبر کا نو په دې صورت کې به وقف راشي په متقین باندې کم وقف وقف حسن تام وصلی الله ډیر منډه مې وویل